د دین پس هغه عقیده د دوی باندې به صراحتا رد کوي دویم باب شروع کیږي او دا دویم باب د دې ځای روانیږي او تر دیر شمه یا ته پوری چلیږي په دې باب کې سدي نو په دې باب کې خو اولا د دوی په عقیده د شفاعت باندې چې د دوی کومه شفاعت عقیده او شفاعت قهری هغه باندې ولا رد کوي او هغه باندې رد کوي او چې هغه عقیده ولا رد کی نو دا هغه نه ورستو بیا زجرونه بیا شروع شي نو بیا زجر ورکی په اختلاف باندې دا هغه نه پس زجر ورکی په طلب د آیتونو معجزو باندې بیا زجر ورکی په سباندې په طعن باندې په قران کې چې دا خلک د الله په آیاتونو باندې اعتراضونه کوي پاغه ولا زجر ورکی بیا زجر ورکی په سباندې په بیا دلیل عقلی ذکر کوي سلورم او پاغي دلیل عقلی کې وته بیا زجرم ورکي په دغه باندې په نسیان د نعمت باندې چې خلکو باندې د نعمت کوم بیا غ نعمت چې کوم دی غیر کی نو دا به بیا تر هغه درې دیر شمایا ته پورې ورسیږي نو دا غینه پس په بیا سور کی مثال د دنیا باور کی او ترغیب باور کی جنت طرف تا او تخویف باور کی چې څوک نه مني بس په دې باندې به باب ختم شي ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دا کافران من دون الله غیر د الله نه ما دا هغه چای کوي لا یضرهم چې ضرر نه ور کوي دوی ته کدی عبادت نکی نو ضرر ورته نشي ور کوله ولا ينفعهم او نه ورته نفع ور کوله شي کدی عبادت کی ويقولون او دوی وای هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا خلق دا معبودان چې دي دا سفارشان زمونږ دي عند الله په دربار د الله کې دا وای زمون سفارشیان دي دا زمون شفاعا دي دا خبره کوي هغه عقیده باندې ولا رد کړو قل ورته وای اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکو ی الله تعالی تا بما بالوهیت ما په الوهیت دا هغه چا لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض چې الله دا هغه الوه الله ته نه معلوم الوهیت دا هغه په اسمانونو کې او نه پزمکو کې نه تاسو هغه څوک یادوي دی به وی زمونږ د خدایان زمونږ معبودان دي نو جواب الله تعالی داسې ورکړي چې خا ما ته خو پته نشته چې دا معبودان دي ما ته خو پته نشته چې دا شفاعا دي اوس تاسو ما ته خبر راکوي دا هغه چا د خدایي چې دا هغه خدایي ما ته نه په اسمان کې معلومه ده نه په ځمکه کې معلومه ده نو چې الله ته نه معلومه معلومه ده چې شته دی نه ځکه چې کم شی د الله په علم کې نوي نو هغه شی موجود نوي د سره هغه د سره موجود نوي نو الله وی تاسو ماته د دوی د خدای بیان کوي چې ماته د سره معلوم نه دي سبحانه پاک دی الله تعالی د داسې شرکاونه وتعالى او اوچت دی الله تعالی عما دا غسن یشرکون چې دوی سره شریکي الله وی سبحانه پاک دی الله د شریک فی العبادت نه نه ماته د عبادت کې شریک دي وتعالى الله ته اوچت ته نو دوی بغیر د اذن د الله بغیر د اجازه د الله نه سفارش هم نشي کولی ځکه هغه ته پورته دي عما یشرکون دا غنه چې دوی شریکي و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا دا اوس زجر ورکی په اختلاف باندې چې خلک راشي په عقیده کې په توحید کې اختلاف شروع کی وما کان الناس نو خلق الا امه واحده مگر ډله یو ټول خلق یو ډله وا پس باندې په توحید د الله باندې د چانه د زمانه د آدم علی السلام نوالی تر نوح علی السلام زمانه پوری فاختلفو نو بیا دوی اختلاف شروع ک په توحید کې ولولا کلمتون او که چرته نوې هغه وعده د الله تعالی سبقت من ربک چې وړاندې تیر شو د طرف درفتانا هغه وعده صدا بتاخير العذاب په تاخير د عذاب باندې الله وای کما دا نه وي زما دا وعده نه وي چې یار عذاب زوست کوم رست به راولم کدا نه وي لقد دی بینهم نو فل حال به فیصله شي او فمیل د دوی کې فيما پاغت کې فيه يختلفون چې پاغه کې دوی اختلاف کوي ويقولون لولا انزل عليه آیه من ربه دا اوس زجر دې په طلب الایات باندې چې دا خلق راضي او آیاتونه غواړي چې مونږ ته معجزه راکا مونږ ته معجزه راو خیا الله وی ته وګوره دوی ته د پیغمبر په اختیار کې خو معجزې نشته ده معجزه خو راځي د الله تر طرف نه د پیغمبر په لاس کار کیږي خو اختیارات کې د پیغمبر ني و یقولون وای دا کافران لولا انزل علیه آیه من ربه ولنا نازلیږي په دې پیغمبر باندې آیتنا معجزه هغه معجزه چې مونږ یې غواړو من ربه له طرفه د رب ددنا قل فقل تورت هو انما الغيب لله یقینا خلاصه جواب دادا معجزي خود غیب ناراضي او غیب د چا په اختیار کې دی د الله په اختیار کې فقل ورته وای انما الغیب لله یقینا غیب چې په اختیار د الله کې دی فانتظرون تاسو من انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه د عذاب او یا دراتلو د معجزې و اذا اذقنا الناس رحمتا بل بد خوی بل بل زجر وګورا الله و اذا په انعامکم نو د انعام صحیح داغه په نتیجه کې د داسې کارو کی چې دغه کی زما په آیاتونو باندې اعتراضونه شروع کی و اذا اذقنا الناس رحمتا او کله چې مونږ اورس او سکو دی انسان ته رحمتا رحمت من بعد ضراء رحمتا خوشحالی دا صحت ته داسې نراشی من بعد ضراء پس دغه مرض او تکلیف نه مستت هو چې د طرف مستت هم چې رسیدل او دوی ته اذا لهم مکر فی آیاتنا نو ناصافا لهم د دې کافرانو د پاره مکر طعن اعتراض دوی فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ باندې زمونږ په آیاتونو باندې اچانک اعتراضونه شروع کی الله وای ما په انعام کړو ما ورله مال ورکو ما ورله دولت ورکو نو دا غي په نتیجه کې د زما آیاتونو مقابله شروع کړه قل ورته وایا ها وقل ورته وایا الله اسرع مکرا الله تعالی ډیر په تیزی سره ها ډیر تیز مکرن په اعتبار د مقابله سره دی الله تعالی ډیر زر مقابله کوونکې دی ان رسولنا یقینا رسولان زمونږ چې دی فرشتي زمونږ یكتبون لکی ماتن قرون هغه چې دوی کوم مقابله کوي کوم اعتراضات کوي الله و یغذ لکم خا نو دای تر دې پوری ورته دغه ورکړو اوس د دین پس بل دلیل ورته ذکر کوي ښا هو الذی یسیرکم فی البر او په دې دا دلیل ول نه ذکر کوي په اخر کې بیا زجر دی دلیل عقلی چې ذکر کی نو بیا زجر ور کوي چې خدا خلق څه چل کوي چې مشکل جوړ شي نو ماته आवाजونه کوي چې کله ته مشکل پورته شي نو بیا دما بغاوت کوي او دمانه مخالفت کوي شرک کوي هو الذی خاص الله غذاب ته یسیرکم چې ګرځي تاسو فل بر دی په وچه کې ول بحر په سمندر کې حتا تر دې پورې اذا کنتم کلا اذا کنتم اذا رکبتم کلا چې تاسو سوار شئ فل فل کې په بیړۍ کې په بیړۍ کې کې نه و جرین بهم او روانه شي دا پیړی په دی باندې د ریح طیبه تن طاغه هوا مزیدار سره نرم هوا راوالوزی په خوا باغ بیړی په هواګانو باندې چلی دی اوس هم د هواګانو د رخ پر جازونو کې او ابو جازونو کې ډیر اثر وی چې د ابو جاز ته مخالفه هوا را شروع شي موجونه راځي دا پکې د غر کېدو خطر نو وجرین بهم روان شي دا بیړی د روان شي دا بیړی په دی باندې د ریح طاغه هوا سره طیبه تن چاغه نرموي نو خو وفرحو بها نو دوی خوشاله شي په دې هوا باندې او بس په سورې کړه دې سفر کې روان یو تکبر کی غرور کی جاءت هاری حن عاصف نو راشدی بیړیتا ریح اغه هوا عاصف صدا تیزا ماتون کی عاصف وای ماتول ته چار شی زری زری کوي کنه بوسکیه ا پیړ ته نه جوړی د کم سیزنا نو هغه تیز هوا دا هغه پراشی وجاءهم الموج او راشی دوی ته الموج چپا من چپی من کل مکان د هر طرف نه د هر طرف نه په چپی را شروع شي چراشی نو وظنوا دوی یقینو کی انهم احیط بهم چې دوی راګیر پر شو په دې چپو کې چې مونږ په دې چپو کې راګیر شو نو دعو الله مدد غواړي د الله تعالی نه مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کون کی هغه الله تعالی ته د دعا و یا الله تم مدد کی یا الله تم بچ کی سوي لا ان انجیتنا داسې و یا الله کتا مونږ بچ کړو من هذه د دې غر کې دونا لنکونن من الشاکرین نو خامخا یوب مونږه د شکر گزار او موحدیننا فلما انجاهم الله وی هر کله چې الله بچ کی نو اذا هم يبغون فی الارض ناصاف دی بیا بغاوت کوي پزمکه کې بغیر الحق برنا حق برنا حق هیڅ حق نشته چې ما بغاوت وکړي دی بیا را پاتې د مان بغاوتونه کوي سب بغاوت د سورته عنکبوت کې 15 پیت آیات کې براشي فلما انجاهم الى البر اذا هم یشركون چې کله الله بچ کی بیا د شرک شروع کی وای دا هم په دې نه بچوي دا هم د فلانی په وجه باندې د فلانی په وجه باندې مونږ شو هغه په وجه مونږ بچو بیا تاسو رجوع د مونږ ته واپس د مونږ ته فننبئکم خبر بدر کو تاسو ته بما پاغه عملونو کنتم تعملون چې وای تاسو کوون کې داغه عملونو داغه عمل بدله به الله وې د درکم انما مثل الحیات الدنیا اوس دا مثال د دنیا پیش کړي او دا ترغیب دی اوس بیا جنت ته ها بشارت دی ور سره او تخویف ته کسوب دا خبره اونه منی ها نو سور کوي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي کما ان پشان د وبو ده انزلناه چې مونږه را اور اور اورو من السماء دبرنا فاختلط به نبات الارض نو ګن راو کیږي ګن راو کیږي پاغي باندې نبات الارض غیاګان د زمکه مختلف قسمه غیاګان را درغونی شي مما داغنا یاکل الناس خلق خوري یقین ته ورنږدې شي ښا ګمانو کی مالکان د فصل انهم قادرون علیها چې دوی قدرت لرون کې دی علیها علی حصادها په لو کول د دی باندې فصل وای کوخته بس پیراری بو او ان شاء الله برابر شوه دا خبره شروع کی الله وی اتاها امرنا نوراشی غی ته عذاب زمونږ لیلن د شپې لقوم د پاره دا قوم یتفکرون چې غي فکر کوي په تطبیق د مشبہ او مشبہ به کې دغه شان ورته الله وي مونږه واضح واضح مثالونه بیانو او دلته کې مثال بیان کو مثال بیان کو د انسان د ژوند ښا د انسان د ژوند مثال بیان کو چې ګوره د انسان د ژوند مثال د دنیا دی په دنیا کې د یو فصل دی باران وشي فصل را درغون شي خیسته جوړ شي ها تک زیړ شي او مزیدار چې کم دنو برابر شي مالک دا خیال چې سبا تا یا بل اور تلدا فصل لو کوم په دې مینس کې الله تعالی د شپې کله غلې کله داسې طوفان هوا سیلې فشه راشي هغه فصل مکمل ختم کی تباہ او بربادی کی سیلاب راشي دا ختم شي الله وی دا شان د دنیا ژوند کله کله سره چې کوم دی اول کې خوسي وړو کې ماشومی بیا دا غینه پس لک ترقی کې غټ شي نو چې ځوان شي کنه نو بیا په ځواني کې دې بریتونه تاوي او بیا وای زما غوند سوک چرته دی ما نه پیژنې دا قسمه کسی شروع کی چې شروع کی الله وای ما ته ګران انده ستا ژوند بداسي شي دغه شان باندې په یو شپه کې په یو مرض باندې په یو مصیبت باندې باندې یو سم د منځه هیڅ پم نه پوه شو کنه ما ته څه ګرانه ده فجعلنا څنګه چې هغه فصل ختموم دا سه تم یو فصل تبا باندې کم ختم باندې کم دا مثال ورکو اوس ورته وای چې ګوري پریک دی دا دنیا راشه یا خیرت ته متوجه شي والله يدعو الى دار السلام الله تعالی تاسو را بلی الا دار السلام هغه کور د سلامتیا تا کور د سلامتیا سره جنت ته د جنت ته الله تاسو دعوت درکې په قران سره په سنت سره راشي دی طرف ته و يهدي من يشاء او هدایت کې هغه چاته چې رضا یوشي لا صراط مستقیم غلار نه وتا الله پاک پنی غلار باندې هغه کسان بوزي چې د الله خوښ شي د الله اراده ورته وشي ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هغه څه نه دي چې سترګو نه دي لیدلي پزړه د مو په غوګونو نه دي اوریدلي شوی او پزړه د مؤمن کې داغه خیال هم نه راغلي او بعض وی چې زیادت چې کوم دی نو هغه د اعمال نه اضافي د الله تعالی تعالی صدر کوي بعد دی وای چې نه زیادت چې کوم دی هغه د الله رضا ده او هغه راضی حدیث کې راضی چې زیادت دغه شی دی چې د الله تعالی رضا ده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله او ولا يرهق او نه بپټای رهق اصل کې وای اصل کې نږدې نږدېوالی ته وای نه به ور نږدې کیږي ښا مراهق ته مراهق زکه وای چې هغه بلوغ ته نږدې شوی کنه نو ولا يرهق او نه به نږدې کیږي نه به پټای وجوههم مخون د دوی لره قطرون توروالی ولا ذلت نو نه ذلت په مخ به نه توروالی په قیامت کې نه به ذلت چې چا عمل کړي اولایک دا کسان چې دي اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي هم فیا خالدون دوی به همیشه په دې جنت کې والذین کسبوا السیئات دا اوس تخویف ته مقابل کې چې څوک نه مني هغه تر بس چل کیږي دا کسان کسبوا السیئات چې عمل کوي د بدو جزاء سیئه بدله ده بدله ده بدی بمثلها په مثل دا غیدا یعنی هم چې څنګه سي کړی دی هم دا غي مطابق سزا وته ملاویږي وترحقهم ذلہ او پټای به دوی لره ذلت ذلت ته په لګیر چاپې نه راغلی او دوی به پټ کړی مالهم نشته دوی لره من الله اوس دوی وی زمون په شفاعت یغه مونږ بچ کای کنه نو الله وینا مالهم نشت نبی دوی لرا من الله د طرف د الله نه من عاصم یا من عذاب الله د عذاب د الله نه من عاصم سوک بچ کون کې سوک بدا سے نیچے دے دے عذاب نہ بچ کی پوچھ کنا دے بچ کے دے نشی کانما اغشیت دا مخ دے دا سے تور شوی الله وی کانما اغشیت لکچے اغستولی شوی دی وجوههم مخون دوی تا قطعا من الليل ټکړی د شپې نه د تور مظلمن په داسې حال کې چې تکه تورې شپه چې تکه تور شي کنه دا غي تور شپې ټکړه چا تبوای کې چاله د مخ ته واغستولې دا داسې تور وي اولایک اصحاب النار دا کسان چې دی خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به همیشه په دې اور کې و یوم نحشرهم جميعا اوس دا غي حالت بیانې دوی وی زمونږ غ شفاعه شته دی مونږ چې دا غوی عبادت کو او مونږ چې دا غوی د پاره صدقې ورکو او قرباني کو نو هغه به زمونږ سفارش کوي کنه الله وی هغه به سفارش نه کوي تو تو ګورا و یوم نحشرهم جميعا هغه ورځ باندې چې مونږ براجم کو دا ټول ټول خلق براجم کو عابدان او معبودان مشرکان به ټول لا جمع کی خدای هغه معبودان دي چې کوم خ خلق پیغمبرانو اولیاء او دی مشرکانو دا غوی عبادت کولو نو چې راجمه کی ثم نقول للذین اشرکو نو بیا به مونږ وایو آ کسان ته چې شرک کړي دي سب ورته وایو مکانکم الزمو مکانکم پخپل ځای باندې ودرېږئ ړکو نه وهئ ودرېږئ دلته چې ودرېدل انتم تاسو و شرکاءکم او هغه شریکان تاسو هغه معبودان تاسو نو او بدرېږي چې ودرېدل فزیلنا بینهم نو موږ به جدائی راولي په میان د دې دواړو کې یو صف په د عابدانو شي یو صف په د معبودانو شي دا دواړه به جدا جدا کی وقال شرکاءهم نو او به یغا شرا شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو زمونږ عبادت کوونکی تاسو کله زمونږ عبادت کړی دی مونږ خو تاسو د عبادت نه نه یو خبر ښه دا ورته وای نو چې دا ورته وای نو دی دا کې به دوی وای چې نه مونږ خو کړی دی لانجه جوړه شو نو هغه به ته خبر وکي فکفا بالله نو کافی دی الله تعالی شهیدن گوا بیننا فمین زمونږ کې او بینکم فمین تاسو کې ان کننا یقینا مونږ عن عبادتکم د عبادت تاسو نه لگا فلین به خبره مونږ ته پته نشته چې تاسو زموږ عبادت کړی دی د دې مونږ ته هیڅ پته نشته ښا علوسی وی رحمه, رحمه الله تفسیر روح المانی کې ردی آیات لان دی هغه وی چې ګورا په دې ځای کې چې دا دوی کوم معبودان دي دا خو دوه قسم دي یو قسم هغه دي چې دوی عبادت کړي بوتان دي نو هغه خاصم به خبره دی هغه ته پته نه لګي خو یو هغه دی چې هغه د روح او د عقل والا خلقو دا غي عبادت کړي دي نو دا غي عبادت په یا په ژوندونی کړي یا په مړو کړي نو چې کم په ژوندونی کړي نو یا دا غي مخامخ او یا دا غي نه پټ دا غي مخامخ هو کول نه شو ځکه چې هغه اولیاء او انبیاء او هغه خدان ته عبادت نه پرې خو د الله خو خلق دي او چې کم په دا غي په غیاب کې کړي دي یا د مرګ نه پاسه کړي دي نو چې د هغه نه بدی وته وای چې مونږ ته پته نشته تاسو زموږ عبادت کړل دی ولی زکه چې کم نه ده خبره غته نه بل ځای کېو نو هغه ته معلومات نشته او کمړ دی نو په مړ کې بیا دوا رائے دي کنه د علماو یو دار چې مړی یا اوري او یا نه اوري الوسی دواړه نقل کړی دی وای چې یا هغه کول شي چې نه اوري نو خود دې خبره نه ددنه خو کدی کول ته چې نه مړی خو اوري او پته ورته لګي نو چې مړ ته پته لګي بیا ولې دی دلته کې دروغ وای دا خو اولیاء الله دي دوی ولې وای چې مونږ ته پته نشته لري نو هغه جواب کوي وای کچر ته مړی اوریم نو بیا مطلب دا چې د مشرکانو आवाज الله تعالی مړ ته دغه اولیاء ته ناوري ولې ورته ناوري وجه دادا چې هغه د الله بندگان دي الله تعالی وی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون هغه باندې یره وی نه بغم جنوي او د دې مشرکانو د आवाजونو کاغوي واورې دلې خو بیا خپکیږي نو په دی وجه هغه نه وجه هغه نه دی خبر الله وته نه دی اورولي او هغه ځکه وای چې ان كنا عن عبادتكم لغافلين مونږه ستاسو د عبادت نسو به خبرو هنالک تبلو كل نفس ما كسبت هنالک تبلو په دغه وخت کې په دغه ځای کې تبلو پوهه بشي كل نفس هر یو نفس ما په خپل عمل باندې اسلفت چې مخ کې لګلې وردو او دی به واپس بشي الى الله الله تعالی تا مولاهم الحق چې مالک ته دوی د پرشتیا وضل عنهم او رب بشری دوی نه ما هغه قصې کانو یفترون چې دوی د ځان نه جوړولې د خپل خدایانو باره کې چې دغه می قصې جوړې کړې وي یا ما کانو یفترون کما عقیده چې جوړه کړې وا هغه عقیده بردن اورکشي او هغه به نه هیر شي قل من يرزقكم من السماء والارض اوس تر دې پورې دا دویم باب شو په دې دویم باب کې کوم دی نو ورته زجرونه ورکل سلور زواجر ملاو شو او بیا دا غي سره یو دلیل عقلی په توحید باندې ذکر شو او ورته چې کوم دی نو تخویف ورکړ شو منکرین له دې دعوی ته او بشارت ورکړ شو زیر ورکړ شو هغه کسان چې غیدا منی اوس د دې نه پس دا دریم باب شروع کیږي د دې ځای نه